اول دا صورت نازل شوه دی نازل شوه دی پس د صورت متففین نه سورۃ المتففین مکی سورۃ ته او د هجرت نمخ کې پلاره کې نازل شوه دی بس دا اخیری صورت مکی دی او بس دا بیا مدنی اول صورت ته د سورۃ البقره ربط او مناسبت هغه پنځه خبره چې ما تاسو ته ویل وی یاد به ان شاء الله ربط د یو صورت د بل سوره مخکې صورت سره بیا ورپسې څه شه ده دعوت صورت بیا تجزیه او خلاصه د صورت بیا د هغه نه پس حل المشکل او بیا امتیازات په صورت چا بشه دا پنځه مزامین چې کوم دي دا موږ په صورت کې خامخا ذکر کوو ترجمه هغه خو سره بیا خامخا راځي اوس د دې صورت د مخ کې صورت سره سره بت نه مخ کې صورت سره چې ربط ته په سمره وجوه ګوره مناسبت ګوره نو هغه وسره شته دی ها ډیر زیات وجوهات دي د مناسبت یو وجه دا ده چې په مخ کی صورت کې الحمدلله ویل شو چې حمدونه چاله ردی صفات د خدای خاص الله لري نو په صورت بقره کې با د الله جل جلاله اغا حمدونه به تسنګ ادا کې ما تاسو ته ویلو کنه چې د قران او سنت الفاظ پاغه سره نو په سورته بقره کې بتا ته داغه حمد د ادا کولو طریقه وخی او طریقه به رته دا وخی چې د الله تعالی خسته نمونه اسماء الله الحسنا هغه برته په سورته بقره کې ذکر کې 26 سورہ شپږش اسماء الله الحسنا دی په سورته بقره کې هغه براش ځای په ځای به یو یو راضی کله رب کله الہ خوش کنا کله حی کله قیوم کله دغه شانتی مختلف نمونه برازی نو دا بس شپږش نمونه نو الحمدلله هغه تفصیلی دلته ده تفصیلی دلته په سورته فاتحه کې وی چې رب العالمین دای د تربیت بیان دی د ربوبیت بیان دی چې څنګه رب دی دغه رنګ د ربوبیت بیان دی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس دا دغه رنګ به د ربوبیت بیان الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم الهكم اله واحد لله ما في السماوات وما في الارض نو په دې کې بیان د ربوبیت د الله تعالی را دغه رنګ په سورته فاتحه کې وی چې الرحمن الرحیم الله تعالی عام مهربان دې نعمتونه ورکي او خاص مهربان دې خصوصي نعمتونه ورکي دلته به دا دواړه قسمه نعمتونه ذکر کی چې ګورا عام نعمتونه او ګورا الذي خلقکم دا عام نعمتونه لري الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء عام نعمتونه دي کنتم امواتا فاحیاکم صحیح شو کنه په ټول باندې نعمت ته چې زمونږ بابا آدم علی السلام ته فرشتي ټول په سجده کړ په ټولو باندې دا نعمت دی پوښوي چې زمونږ هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا پس مکه کې چې څومره سدي زمونږ استاد د غټه لپاره پیدا دي کنه نو د الرحمن الرحیم مظهر پس کې د سورته بقره کې د رحیم خصوصي نعمتونه وګوره بنی اسرائیل ته په بنی اسرائیل باندې الله تعالی څنګه نعمتونه کړیو نو دا هغه نعم او ذکر بار ته په دې صورت کې وکړي چې الله په دا نعمت کړو دا نعمت په کړو هغه نعم په یو ځای باندې باول چې کوم د نو ذکر کی اته نعمتونه به ذکر کی دا رنګي په سورته او رحمه رحیم کې خصوصي نعمتونو کې بیا په بنی اسرائیل به ذکر کی بیا په بنی اسماعیل هم ذکر کی ها په عام مسلمانانو باندې و اذ ابتلا ابراهیم ربو بکلمات فاتمهن هغه ځنه باغ شروع کیږي او په هغه کې بیا د نبی صلی الله علیه وسلم را لېګل شو دنیا ته دا یو خصوصي نعمت ته پونګ باندې نو په سورته بقره کې ورته د هغه اختیارات ذکر کوي چې څنګه اختیار دی من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه د بلچا اختیار نشته چې شفاعت کی مگر داغه په اجازه ته کوي چې اجازه ته نه شوي نو دومره کامل اختیارات دي چې په سفارش هم نشي کولی تعال مده دا برته وایي دغه رنګ په سورته فاتحه کې ویلي ایاک نعبد الله خاص تا بندگی کو مونږه نو پدې کې بد الله تعالی د بندګۍ په سورته بقره کې برته وایي اعبدوا ربکم بندگی خاص کوي الله لرا یو د الله بندگی کوي د بلچا بندگی مکوئ و ایاک نستعين خاص تانه مدد غواړو مونږه په دعا کې شرک نه کوو نو په سورته بقره کې برکت داغي تفصیل وکي چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د چانه دعاګانې کولې ابراهیم علیه السلام وګوره پوه شو کنه دغه رنګي بنی اسرائیل وګوره یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته سوی پوه شو ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك وابراهيم واسماعيل ولد ضالین الله د گمراهانو خلقو دا غوینه می پناه ده نو په سورته بقره کې راته وایي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر منافقان پوښ کنا دغه غضالین دي دغه گمراه خلک دي دوی لار نه سکوا ځان ساته نو څنګه سوره فاتحه او سوره بقره ترمنځ مضبوط ربط دی مناسبت دی کنه لري که نور توای کنه او جو سوته شروع شو نو دومره ډیر ربطونه دي کنه چې یو یو ربط تر او باسه او باسه نو ډیر ربطونه چې کم دیغه جوړیږي د دواړو ترمنځ شته دي سوره فاتحه اجمال شو او سوره بقره څه شو هغه تفصیل شو ښا مکمل تفصیل چې کم دیغه به ذکر کړي دا سوره بقره چې دا د دین نمونه یو نوم د دې چې کوم دنو هغه سورته فستات القرآن دی څه نوم دی فستات القرآن فستات هغه جنگي غټه خیمه ته وایي چې پاغه کې ټول اوزار او سامان د سړی پروت وي پوه شو کنه هغه ته وایي نو دا سورته فستات القرآن دی د قرآن هغه جنگي خیمه ده ټول دلایل چې کوم دی هغه په دې کې پراته دي دلایل په دې کې پراته دي دغه رنګ سورۃ السنام القرآن ورته وي سنام اوخ سره اوخ داغه کوهان کوب چې کوم دی هغه ته ویل کیږي نو دام د قران شریف هغه اوچت ځای دی په دې ته سورۃ السلام القرآن ویل کیږي دغه رنګ دې ته چې کوم دی سورۃ الزهرا ورته وو یګر ته په حدیث کې زهرا نه دراغله زهرا وین راغله دی بقره او آل عمران دواړه ته ویل شوی خو یو بیا زهرا شو استنباط نه کیږي نو سورۃ الزهرا ورته ویل کیږي او سورۃ البقره ورته وای ځکه چې په دې کې ذکر د ذبح د بقره راغلی دی ذکر د ذبح د بقره راغلی دی حجاج ابن یوسف په دې غوسه کېدو چې تا به وایي سورۃ البقره نو معنی خدای راځي چې د غوا سورۃ هغه به دا سه نو وای دا سه وای چې سورۃ فیه ذکر البقره هغه سورۃ چې پای کې ذکر د بقره دی خدای دا هغه خپل ځان ته تشدد د صحابو نه سورۃ البقره را نقل دی ښا دا نمونه چې ګوره مونږ کم ذکر کو کنه نو دا به توقیفی نمونه ذکر کو هغه باندې ذکر دغه منقولی معصور نمونه به ذکر کو کم چې صحابو نه یا د تابعین نه یا تبع تابعین نه سلف نه را نقل دی دا نه چې مطلب دا چې اوس نن سبا پچا یو نوم کې خو دا مونږ یې لکه دا د نوم صحیح دی کنه نه نه دا دغه نه دی بلکې دا به هغه نوم را نقل کې ښا په یو صورت کې یو نوم لکه اوس زمونږ عوام وي تبارک الذی صورت نو د دې صورت دوه نمونه دي په نقل کې یو تبارک دی پوه تبارک صورت ایو ملک پوه کنه دوه نمونه شته بل نوم تبارک الذی نوم نشته تبارک شته خو تبارک الذی نوم په نقل کې نشته تبع هغه نه نقل کې ښا خجنو دا خو د صورت څه شو نمونه شو او دغه رنګ دا د صورت د مخ کی صورت سره څه شو رابط شو صورت دعوه سره دعوه د صورت او دا دعوه په کومه طریقه باندې دا صورت ثابتای نو په دې صورت کې بنیادی طور سره خو سلور داوی دي سو داوی دي اوله دعوه د دې صورت چې راغه په یوشتم آیات کې ده یوشتم آیات کې راځي یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلق بندگی خاص کوي خپل رب لا دای اوله دعوه ده د دې صورت ښا دا دعوه اوله ده دویمه دعوه د دې صورت بیا په سلام آیات کې راځي سلام ہے آپ کی اغا دعوت دا اغا اثبات تا رسالت تے خا دا توحید شو اغا اثبات تا رسالت تے ہاں جی ایک سو ایک ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ارکل چراغ دی رسول د طرف د الله نه مصدق چې موافق ته لما د هغه سره هغه کتابونو سره د هغه اصول او د هغه قاعد سره معهم چې دوی سره دي د الله رسول د الله رسول دا به دوی مداوي ها دا به دوی مداوي درې مداوا د دې صورت په بیا په دې دوی مسیپاره کې مخکې برازي بهر حال پاغي کې سلور په دې کې رااله خپ سورته بقره کې غټه په کې سلور نور په کې کې دې ټول راشي خدا سلور په کې ظاهر راځي ښا دا توحید اثبات د رسالت قتال او انفاق فی سبیل الله صحیح فکنا دا سلور په کې څه هغه خو یاد وکړه توحید او رسالت او صداقت کتاب او قیامت او جهاد ولا او برا او انفاق فی سبیل الله نو پاغي کې دا سلور رااله ښا بنیادی طور سره بنیادی دعوه خو توحید د دانو خټول د دې ممید دي کنه امداد کوي د رسالت دعوه هم او د قتالم او د انفاق هم دا ټول د دې لپاره کیږي نو لہذا دا دعوه بیا ډیر په دغه سره ثابتې اهتمام سره توحید به ثابتې یو خو په سلور پیری به دعوت تکراری سو پیری به دعوت تکراری سلور پیری به دعوت تکراری یو ځل سره یو ځل دغه دی په یوشتم آیات یا یوحناس اعبدوا ربکم دا اول ځل دی په دویم ځل باندې دا دعوه بیا تکراری په آیت نمبر 176 کې سلورم ځل به بیا دا دعوا تکرار کیږي په اخیری کې لله ما فی السماوات و ما فی الارض نو دا دعوا به یو سلور پیری را تکراری صحیح شو دې د پاره چې دا دعوا کلک کی مؤید تا ته کوم دې موکل ته پیش کی چې دا دعوا غوړه ثابته ده یو بل دې دعوی د پاره پنځه دلایل برته اول کې پیش کی بیا چې کله ته لاړ شي او مخ کې په سورته بقره کې آیت نمبر 164 ګوره 164 نو لس او لس چل او پنځه سو شو پنځه ویش نو پنځه ویش عقلی ادله بعد د چانا بعد د صفات او افعال نه بعد د اسماء او صفات نه برته پیش کی ها چې دا دعوت تر ثابت کی چې دوره دغه الہ یو الله دی معبود یو الله دی د دعا غوښتو مستحق څوک دی یو الله تعالی نو دا به یو طریقه خو به دی بل طریقه بر دی دعوی د دا اثبات لپاره دلایل نقلیه ذکر کړي دتا ته بیرته ذکر کړي دلایل نقلیه والک تو ګورا نقلی دلایل په دې مسله باندې وګورا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام څنګه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وی اسلم قال اسلمت لرب العالمین یا الله زه خالص تا ته منقاد او تابعدار یم ستا قانون منم د بل چانه منم یعقوب علیہ السلام تو ګره او صابها په دې توحید باندې وصیت کړو ابراهیم علیہ السلام و یعقوب یعقوب علیہ السلام و یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ورپسې رست سوی ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه وما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحدا ونحن له مسلمون دلیل نقلی په ته پیش کو دلیل نقلی دی ابراهیم علیہ السلام نه بیا وګورا و الم تر ال الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک نمرود تر په جګړه کړي وکنه وکړي باسه کړه مناظره دا وګوره دا دلایل نقلیه برته هم په دې مسله باندې د توحید په اثبات باندې پیش کړي پشپګو آیاتونو کې به شرک فی العلم رد کړي سو به رد کړي شرک فی العلم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم تاسو نه پوهیږئ فرشتي وای سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم دلته وای وهو بكل شيء عليم دا ته راضی ښا دا بس ثابت دا به اثبات توحید فی العلم بثابتای چې عالم الغیب یو الله تعالی عالم بما کان او بما یکون یو الله تعالی دا مسله برته ثابتای په یو آیات کې با په دوو آیاتونو کې به شرک فی العبادت په دریو آیاتونو کې به شرک فی العبادت راځي ها صحیح شو دا رنګ په یو آیات کې شرک فی التوحید راځي په یو آیات کې نه بلکې په دوو آیاتونو کې به شرک فی الحکم فی التحلیل والتحریم په حلالولو حرامولو کې شرک سره دا برت کې یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا می حرام و افری خو څه کنه بیا برت وای چې انما حرم علیکم المیتۃ چې کوم حرام کړی دی هغه حلال وای ما دای حرام کړی دی المیتتا والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله صدق کې ورته دا دا به دا دعوه ثابتې خره دې لپاره تقریبا چشمار کې تقریبا اتلس طریقو سره صرف دا دعوه ثابتې دا دعوه وسکی دا به ثابتې چې خپ کله کا پتا کی سره تاسو دا یو د توحید دعوه دغه کی ثابتې ها دا کار کوي خجی اوس صورت دا په دعوه باندې د صورت تاسو پوه شئ کنه دعوه د صورت د په دې طرز باندې پیش کیږي او په دې طرز باندې بیا داسې د اثبات تر رسالت د پاره بیا د دعوی خپل طرز دی بیا په تجزیه کې په خلاصه کې راځي ان شاء الله تعالی ښا اوس راشه تجزیه د صورت څه شي تجزیه د صورت خلاصه د صورت بنیادی شی چې دا د تاسو نه بنې ری ورخه او کدا مو يرول نو بیا به نقصان کوي خدا به تاسو ته ان شاء الله یادېږي هم وجه به دا وي چې دا خو یو ځل مونږ دلته وایو کنه یو ځل چې بیا دا یو یو باب وایو نو دا تاسو پوهیږئ چې باب ختم شو نو بیا به تاسو ته پته لګي اول سورت بقره چې دا نو دا تقسیم د پسوي سو باندې پسلو رسو باندې سلو رسو اول حصہ به د آیت نمبر 96 پوری تر کوم پوری آیت نمبر 96 پوری به اول حصہ ښا دا بچلیږي قل ان كانت لكم ولد ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون فدي ځای باندې به یوې صحت فدی فدي حصہ کې بسې پدی سکه به توحیدی ښا سبې توحید او مرکزی مضمون دغه دی دغه به دا چې کله ختم شي نو د دې ځای نه پس دویمه ایسه شروع شي دویمه ایسه چلیږي تر آیت نمبر 176 پورې سیمه پوری آیت نمبر 176 پوری ښا دا به چلیږي په دې حصہ کې با څه شی وی په دې حصہ کې با مضمون د اثبات د رسالت ته بنیادی وی ورسره به توحید هم ذکر کیږي خو اثبات د رسالت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ته ثابتې ښا دغه ځای باندې به ختم شي ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد په دې ځای باندې بدای څه ختم شي ښا ټیک شو د آیت نمبر 177 نه بیا درې مې څه شروع شي خا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين نو چې دا شروع شي نو دا بلاله شي تر آیت نمبر 253 په اغي ځای باندې سورته په دغه چې شروع شي درې مې سپاره چې شروع شي نو دا اغي اولنې آیات چې ختمي ګناغي باندې ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد دا بدرې مې څه شي ښا درې مې څه بدغه ځای باندې ختم شي پوه شئ پهلا ها ها پدرې مې څه کوم پدرې مې څه کې قتال فی سبیل الله بنیادی مرکزی مضمون وسره به نور مضامین ذکر کیږي تاییدن او تبعا هغه به ذکر کیږي خو بنیادی موضوع به سي هغه به دغه قتال فی سبیل الله وي په دې طریقه هم ذکر اوله حصہ تر کم ځای پورې ده تر 96 نمبر آیات پورې رکوګان ته ونه ګورای ښا رکوګان ضروري نه رکوګان ګور د منسوسی شین الله خو یو قاری په دې وو قاریانو کې یو قاری چې په کم ځای رکو کړي دا کله مضمون نیمه او رکو پوره شي ښا هغه چې په کم ځای رکو کړي دا هغه ته رکو نه کړي شوی دی مضمون په تقسیمی کې په حصو باندې په قسمونو باندې او په ابواب باندې بیا دا د قسمونو تقسیم او د ابواب تقسیم کې ما تاسو ته ویلو چې قسمونه حصي مونږ په هغه ځای کې وایو چې کله دعوی جدا جدا شي کله چې یو دعوی یا دو دعوی خو یو بل سره ور داخل شي بیا مونږ ته ابواب تقسیمو فقط سری بابونه دا باب دی دا باب اوس چې کله دا تاو پی جندل چې دا سلور حصے شوي اوس په دې سلور حصو کې په هر حصہ کې د خدای شان دی سو سو بابونه دي سلور سلور بابونه دي ښا سو سو بابونه دي نو ټوله سورته بقره سو باب شو شپارس باب ده ښا شپارس باب اوله حصہ کو توحید ده خو په اول اول اول باب د سورته بقره چې ده هغه تر شلم آیات پورې ده ان الله علی کل شیء قدیر په دې باب کې غو تمهیدی مضمون دی مقدمه وته ویل شي ته یو قسم ته مقدمه ده په دې کې تاسو ترغیب ال قران درکې صدر کوي ترغیب ال قران په دوو آیاتونو کې ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین دا دی او بیا دا غینه پس تاثیر قران خې چې قران سره خلق درې قسم شي الذين يؤمنون بالغيب یو ډله دا ده نو دا غي برته پنځه صفاتونه ذکر کی سو پنځه بیا به دوی ما ډله ذکر کی ان الذين كفروا سواء عليهم نو دا غي برته پنځه احوال ذکر کی سو احوال پنځه دا غي ذکر ومن الناس من یقول دا نو بیا بل ډول شروع شي درېم منافقان نو هغه به ته بیا پنځل صفات ذکر کی سو پنځل صفات ذکر کی نو چې هغه ختميږي نو بیا به دوه مثالونه درکې بیا به دوه مثالونه درکې مثلهم کمثل الذي استوقد نارا او کصيب من السماء دوه مثالونه درکې نو باب به ختم باب بز شي دا به تتمه شي په دې باندې به باب ختم شي نو په باب کې با څه شي ترغیب ال قران او ذکر د دریو فرقو د یوی پنځه صفات د بلی پنځه د بلی پنځل صحیح شو راضی به ان شاء الله ویم به دتا دا سه به تخکار کوم چې دای دا صفات شو دای دا صفات شو بیا په خپ ویږي ښا اس پروا مکو دویم یا ایها الناس اعبدوا ربکم نا دویم باب شروع شي دا باب تر آیت نمبر 39 پورې چلیږي ښا آیت نمبر 39 پورې پدې کې بس ترځي پدې کې به ترځ دای داوو شو کنه د داوی باندې باول 15 عقلی دلایل پیش 15 عقلی دلایل صحیح شو چې 15 عقلی دلایل پیش کړي دا غینه پس په دې دعوه باندې دوه اعتراضات دي خیال مو دی یو اعتراض یو شو بحث کوي اجمالی هغه به دفع کی و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثل دویمه دعوه چې کوم دی هغه دویم اعتراض به پیدا وکي دویم اعتراض به هغه برست راځي په آیت نمبر 26 کې ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا دغه به تفصیلی جواب ورکړي دغه دعوه او عبدو ربکم چې تمانی داسې جنتونو ته بلاړ شي داغې نه پس دا 27 نمبر آیات پورې دا لاړ شي د 27 نمبر آیات نه پس بیا هم دغه دعوه ثابتې خو طرز بدل څه بدل کی طرز په انعامات سره اوسه پوری په عقلی د لو سره غم په یو شکل کې انعامات او ته په انعامات سره ثابتې پس سره انعامونه ورته ذکر کوي یو انعام وګوره ته نوې او را پیدا میکړي وکنتم امواتن فاحیاکم وای کنه صحیح شو دوی من عام ګورا هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا پس مکه کې چې داسې دي دا مستاد نه په لپاره پیدا کړی دي درې من عام وګوره ستا بابا ته مې فرشتې ټولې په سجده کړې اسجدو لآدم فسجدو الا ابلیس وکړل کنا دغه انعام ته وګوره سلوره من عام وګوره ستا د بابا نه خطا شوی وا کلمات ورته ما قولیو فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم صحیح شو کنه خان چې ګورا ادا دلائل او دی انعاماتو نه ته شرمېږي نه چې نوکر زمای ټټو دار صلاح خان سره چې ما دغه بنده زمای عبادت ته غیر الله کې راش اعبدوا ربکم امنا اعبدوا ربکم امنا نو دی پسې بیا اخیری کې یاسې دغه ورکی تتمه جوړه کی بیا هم دغه دعوه ده خبل نه ده خو لیکن ترتیب اوس بدل شو ترتیب څه شو بدل شو اول عام خطاب او اوس خاص خطاب شو قران مثال د جرګې د جرګه پوه شو کنه جرګه در سره کوي نو په جرګه کې سړی اول عام خبره کوي دا څه کوي کوي کوي بیا وګوري یاره په دې پلاني سړي باندې دا خبره لکه چې دا په تاثیرو کې دا پکې لګ پوهه دي نو هغه توازو کې فلانیه که څنګه نو کله هغه په ذهن هغه خبره خو لګي دا هغه یا او بالکل دا سدا او که په خو نه لګي دا تندې وران کې نسی شکل وران کې اخو مخوان پوه شو کنه دا سی کنه نو اوس مسئله بیانول عام خلق ته الذي خلقکم پیدا کړ دا دا دلته فکرال المولیان پکې ناستو علما پکې ناستو هغه ته आवाज کوي یا بنی اسرائیل او د یعقوب علی السلام بچو د مولا زامن یی تاسو واوري کنه تاسو نه مانی نو دا هغه په دې دعوه کې چې په هغه کې کم نقصانات راغلي دي دا غي نقصانات اصلاح به کوي اصلاحي پروګرام دی پس سره په په نه اوامر سره نه امرونه به کوي نه حکمونه بوته کوي پوه شوي ورته به وایي اذکرو نعمتي اوفو بعهدي صحیح شوه فرهبوني آمنو بما انزلتو صحیح شوه که نه دا به داسې اوامر دی فتقون دا دا به ذکر کوي نه اوامر دی او پنځه به نواهي پنځه به سي نواهي پنځو کارونه به منع کوي چیالیس چیالیس شروع د چالیس نه شوی ولا چالیس نه انتالیس باندې ختم شو چالیس نه شروع شو صحیح شو چیالیس پورې چې کله دا مضمون چلیږي کنه نو د سینتالیس نه د سینتالیس نه بیا د بنی اسرائیل ته خطاب دی دا بل باب شروع شي د آیت نمبر 47 نه به شروع کیږي او دا باب بچ کوم دی نو بیا به دا باب چلیږي رستو هغه تر دغه پورې ښا آیت نمبر 96 پورې آیت نمبر 96 پورې به دا باب چلیږي خو په دې باب کې به بیا خپل فصلونه وي تبوي فصلونه وي یو بیا باب کې فصل دي کنه هغه ته بیا مون خطابات سته وایي څور توایو شپک خطابات په شپک پیری به بنی اسرائیل مخاطب کوي په ړومبي ځل چې مخاطب کی کنه تاسو ورته لګو ګورئ په دې ړومبي ځل چې مخاطب کی نو ذکر د انعامات ورته کوي څه ورته کوي ذکر د انعامات ړومبي انعام څه دی و اذ نجیناکم من آل فرعون ګورئ ما د ظالم بادشاہ نه بچ کړی یو خیال مو ده کنه دویم انعام و اذ فرقنا بكم البحر په سمندر باندې پورې کړی سو انعامات اته انعامات په دغه شانتي وای دستس قاموس علی قومه یو په کې دارا شي نو دا بس شي دا به ټول د ذکر کې اته انعامات په بنی اسرائیل و بنی اسرائیل تاسو چې کله سم وای دا دعوه منل د اعبدوا ربکم نو اته انعامونه در باندې نو کړی دا می در باندې کړو خو ها چې کله وران شوی ای کنه نو بیا می در باندې عذابونه هم راوستي دي په دې مینز مینز کې پکې دوه عذابونه دوه نقمتونه نو دې ته مونږه اته نعمتونه او دوه نقمتونه دوه عذابونه دا ورته وایو په دې منځ کې به عذاب هم ذکر کی 58 نمبر آیات کی واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين 59 غوري فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم نو سچل موکل ونا بدل کړه نو فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الله عذاب بنازل دغه رنگ با بیا په 61 کې ورته بل عذاب ذکر کی کنه هغه وخت چې مې آیات ویلې وایس قلتم یا موسی نو هغه کې فبا او بغضب و با او بغضب من الله ها وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلت راغه مسکنت راغه غضب د الله راغه چې کله وران شي جن در باندې دان کړی دي نو دا اتل نعمتونه دو نعمتونه اتل نعمتونه دو عذابونه دا په دې صورت کې ذکر کی اخیره تتمه به په دې باندې وکي چې والک خلاصون په سبانه دي خلاصون په ایمان بالله والیوم الاخر او عمل صالح باندې په دې اخیری 61 نمبر آیات ته کوي ښا دا دغه کې او 61 نمبر آیات 62 کې 62 آیات باندې بیا ختم خیال مو دې اوس دا غینه ورست به دویم خطاب شروع چې دویم خطاب شروع شي هغه به تر بحث سي نمبر 8 پوري مولا سره دی دا د علماو د دعوت طریقه په دې اړه کوي مکه کې دي چې د علماو د دعوت څنګه سره دي یو باغ ته داسې دلایل نه وای هغه ته وای اوس کورو یاد کړئ کنه پوه شئ داسې نوم بو تخاخلی یا بنی اسرائیل او د یعقوب علی السلام بچو داسې خنوم بو تاخلی داسې سپک نوم باندې دا دعوت طرز بداسي دي خدا نعمتونه دې په کله تا ذکر کړل او بیا سم نشو نو دا غي نه پس په بیا دې د قیادت نه محروم کې نو چې د قیادت نه محروم کې نو بیا ټول راو کنه عیبونه ټول راو باسه پوه نه سمیدو نه سمیدو نو بیا پر رد شروع کا نو بیا چې سمره معایب دی پته کې کنه هغه سم جامع دی باسه نو بیا معایب نو اوس په دې دویم خطاب کې با تر بحث نمبر آیات پورې د دوی څه ذکر کړي د دوی عیبونه مفاسد معایب چې څه عنوان ته ورکه هغه ته ورکول شي هغه نوم ورکه چې مطلب دا په کې ذکر کړي اته عیبونه ذکر کړي ښا د درې بل دوی د پلارانی او پنځه به په دې اوسان په هغه وخت کې چې کوم موجودو کنه د هغه به چې تاسو کې دا د مرزونه نو تاسو تاسو لا اوسم تاسو خلکو ته قائدین د دې د پاره چې د او شرمېږي او نور د قیادت خلک اعتماد کوي کوي چې بس دا خو د قیادت قابل نه دی نو یو ورته ذکر کوي چې وګوره واذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور الکه بنی اسرائیلو هغه د هفتی په ورځ باندې د میانو مسله کبانو مسله ته یاد ده کنه نه یاد ده خدای ته معلومه ده لقد علمتم قسم ده خدای ته معلومه ده اگر ته یاد ندی چې هغه ځای کې تاسو چل کړو د الله په احکاماتو کې حیلی شروع کړي چلونم پکې شروع کړي نو هغه دویم نمبر چې کوم دنه سور کوي زجر بالخیل دا زجر د قبیله نه دي زجر بالخیل باور کی چې ولکه تاسو حیلی نه دي کړی چلونه بم نه کول د الله په احکاماتو کې دوکي بم نه کولی دا وګورئ نو دریم نمبر به بیا په 67 نمبر آیات نشورو شي نو په دریم دل ورته وایي چې خا تاسو خو مړه څنګه خلک یې تاسو خو قتلونه بنه کول میراث بم نه خوړې دی یو بل و اذ قتلتم نفسا فدارتم فیها آیت نمبر 72 کې ورته وایي فوالله مخرج ما کنتم تکتمون دا کارونه نه دي کړی کریم دی خدا ټولی کیسې هم کړی دي صحیح شو نو ورپسې چې کوم د بیا زجر ورکی ثم قصد قلوبکم دا غینه ورستو بیا په دې اوسنو بن اسرائیل کې وای تاسو کې مرامي ته ګنشته تاسو ګورئ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا تحریف معنوی دته سوی تحریف په دې اوسنو کې دې ته تاسو کې تحریف معنوی له تورات معنی عدل بدل اړوي راړوي بیا یو بل مسلمانانو پس خبرې کوي دا کارم دې درکې بل وګورئ بل مرض درکې سره ومنهم امیون اے لا يعلمون الكتاب الا امانيا وانهم الا يظنون تقلید شرکی څه شی دی تقلید شرکی پلار نیکه پته په شرک او کفر او باطل کې نه روان دا مرزونه تاسو کې نشته دا به ته ذکر کی وای مونږ به جهنم ته نزو مونږ به جنت ته ډایرک زو کبل فرض تو یو سور ازل به دوزخ ته لاړ شو د دې سره دا وادي نه کوي دا وادي د دروغ وادي چې کوم دنو دان بل مرض دی نو دې کې ورته عیبونه رچا بیان کړي د دې عیب د دې خلکو عیبونه وته بیان کړي چې دا معایب پتا سو کې موجود دي چې خلکو تخکارش یې سو په اعتماد نه سو په اعتماد نه د دین پس د آیات بیا په تخویف او بشارت سره ختم کی په آیات نمبر 84 دغه بحث باندې ختم شي د 83 نه دریم خطاب شروع شي په دریم خطاب کې ورته دا نور عیبونه ذکر کړي فعل النواهی او ترک الاوامر ولټه خلق ولټه چې کوم حکم ورته شوی دی هغه نه کوي او چې د کوم ورته څه شوی دی منع شوی دی نو هغه کوي په هغه اختری داسې اندیران دي پوه شو کنه نو هغه کې ورته ذکر کی سلور نواهی او سلور اوامر سلور کارونه د الله ویلو چې کوي به تاسو نه کوي سلور ته یو دا مکه وي هغه کوي اول دا غنواهیونه خو یو ذکر کی لا تعبدون الا الله یو خدای ته خیال مو دې کنه وی تاسو به بندگی نه کوي د غیر الله د الله نه بغیر بل چا عبادت نه کوي یو ویني بنه تو یو وی د یو بل مسلمانان مسلمانان د خپل منځ سره نه وجني دا می دروازه نه واغستي ولا تخرجون انفسکم من دیارکم یو بل بچکم دنه د کورون نه نو باسي صحیح شو بیا وګوره درې درې شو کنه دوا دا شو یو غلا تعبدون الا الله اره دوی د سوال جواب دی نو دا به ذکر کی چې دا ذکر کی کنه نو دوی کې به اته اوامر سلور اوامر سلور نواهی اوامر نه کوي نواهی کوي دا ظالمان یې نو دا به د دوی خپ دغه شو خجل به کی چې خو شرمې کی داغي نه پس دا باب به ختم شي په آیت نمبر 86 باندې ښا خطاب به ختم شي د انبیاو تکذیب کول انبیاو ته دروغجن ویل او انبیا قتلول دا کارونه تاسو نه کول پوه شوي نو دا چې ذکر کی داغه 88 آیات کې بتتم شي نو د 90 آیات نه با بل دغه شروع شي پنځم خطاب به شروع شي ولما جاءهم کتاب من عند الله الکه پریک د پخوانی پیغمبرانو په نه منل راشه دا اوسنی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نمنی دام نمنی داسې د ایمان دی ښا نو دا به ذکر کی دا بلار شي تر آیت نمبر 92 پورې بدلار شي ښا دا چې لار شي یو تاسو د سخی عبادت کړو هغه میاد دی یو داوا چې کتاب مې لته ویل او تاسو بیا دا غینا فرمانی وکړه دا دوه غټ مرزونه در کې مدای دوباره سکو ذکر کپکی دا چې ذکر کی نو مناظره د يهودو سره ختم شو بنی اسرائیل باندې سمي پک خطابات رالل خاصو خطابات پړم به خطاب کې معایب د دوی سبع ذکر کیږي و معایبونه بیا په دویم کې کوم دی نو د دوی اوامر کول نه کول او نواهی کول پاغي باندې زجر ورکړي په دریم خطاب کې بیا د دوی تکذیب الانبیاء نه په دریم خطاب کې بیا سړي او ان نه پړم په خطاب کې دغه نه سړیا پړم په خطاب کې اته نعمتونه دو نعمتونه دایات کوي په دویم خطاب کې معایب سبعه په دریم خطاب کې کوم د په اوامر نه کول او نواهی کول دا بر راضی بیا بیا چې وایي به صحیح شي او په سلورم خطاب کې کوم دی نو تکذیب د انبیا او سابقین او قتل دا وي او په شپږم په پنځم خطاب کې سلورم خطاب کې دغه په پنځم خطاب کې بیا زمون د نبی صلی الله علیه وسلم تکذیب هغه نه انکار کول او پشپغم خطاب کې بیا د دوی هغه دوه عیبونه دوباره را ذکر کړي چې د اسکی عبادت مو کړو او دا کار مو کړو نو د دینه پس مناظره ختم شي نو چې مناظره ختميږي نو عوام خلک په ناس کې کنه میان امیان وای یاره بس کو پوی نشونو دواړه مليانو دم قران یا غم دم دلیل یا غم دلیل مونږ نه پویګو کوي بس دی دا چې کم سړی په ځان پوهې کنه هغه تیښته کی او امیانی مو پیژني چې او لکه سړی کې خدا مرز پوه چې کنه او تخته نو دا ورته ورکی دا يهودو سره د مباهله دعوت ته الله وی ولن يتمنوه هرګد دوی تمنا د مرګ نه کوي ابدا هیڅ کلم او بما قدمت ایدیهم په سبب دا عملونه چې دوی ځان نه مخکې لګلی دي دا به ذکر کی نو چې دا ذکر کی نو په دې سره به عیسی اوله ختم شي عیسی په اوله عیسی پوه شوي کنه اوله عیسی کې دعوت ته وایي توحید طرف ته خول د کتابو ته ترغیب او درې فرقې او بیا دا غي نه پس توحید ثابتې اول په عقلی دلایل پنځو سره سلور انعامات سره خلاصه خلاصه وایو او بیا دا غینه پس بنی اسرائیل ته دا عام خطاب شو بیا خاص خطاب بنی اسرائیل ته دا غوی اصلاح د دې دعوی په باره کې پنه او اوامر او پنځو نواهی سره او بیا دا غینه پس غوی ته پنځه خطابات سو خطابات شپږ شپږ خطابات خطابات ستا نو دا شپږ خطابات ته ذکر کړل چې په یو کې دا غوی هغه باندې اته انعامات دو عذابونه په بل کې دا غوی وعیبونه په بل کې دا غوی چې کوم دینو نو بل عیب چې دا مطلب اوامر نه کول او نواهی کول په بل خطاب کې کوم دی دا غوی تکذیب الانبیاء او قتل الانبیاء او بل خطاب کې زمونږ د نبی تکذیب او په بل خطاب کې بیا غدوا عیبونه را واپس کول او دعوت ته مباهله چې را دې پته مولې صحیح شو چې دا اوس اوله یې ختمه شو چې دویمه یې شروع کیږي قل من کان عدو لجبريل نو دا څه شی دی دا بیا دوی مې سره په دې کې رسالت ذکر کیږي صحیح شو اثبات ته رسالت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي عمر ته وی دعوه راځي په آیت نمبر 101 کې خو لیکن د مخ کې نس شروع کی د مخ مقدمه شروع کی چې والکا سسانه دې مو پیژنه څنګه رسول دی جبريل ورته راغله دی د الله تر طرف نه قران ورته راوړل دی خافت ولګی چې الله تعالی سره پیغمبر دی نو دا برته ذکر کی سانا دې ذکر کړو او پدی با عیسی کې وا پدی عیسی کې با بنیادی طرز سوي په دې کې با بنیادی طور سره نه اعتراضات د يهوديانو پر رسالت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه ذکر کوي او خبره کوي پوه شو کنه یو اعتراض به دای مونږ ته رسول زکه نه منو تا ته جبريل راضي او جبريل زمونږ د پلار نیکه دشمن دی صحیح شو کنه نو قران جواب کوي والک دا سب وایي سب بکواس کوي د جبريل سره تاسو دا کوي فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يدي وهدى وبشرى نداغي د جبريل د دشمنی د پاره با پانی بر رد کی او د دوی بدی به بیان کی تقریبا لس نقطې به دا بیان کی او په دې سره بل دوی بنیاد باسي تاسو جبريل سره څنګه دشمنی کوي بیا به دوی وای مونږ تا ځکه نه منو چې تاسو دې کې دواړه تر دا مفسرینو نقل کړی دي یا دار چې مونږ تا ځکه نه منو چې سليمان ته پیغمبر وای سليمان عليه السلام خو پیغمبر نه واخو جادوګر یو تر دې دار یو تر دې دار چې نه دی داسې وای چې مونږ تا ځکه نه منو چې ته سحر جادو نه مني حالانکه جادو خو د پیغمبرانو کار دی سليمان عليه السلام کولو هر طرز چی شي پاغي برد کی وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام جادو نه کړ کافر شوه نه دی ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر رد پیو صحیح شو بیا به دی وی وو ته سحر نه مانی جادو نه مانی توا چې پیغمبر سلیمان نو کړي د سحر د پاره خو پرشتي نازل شوی وي و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت بابل خار کې دوه فرشتي راغلي خلکو ته به جادو کولو هاروت او ماروت نو پاغي بوله رد کیږي لکه بابل خار ته کله دوه فرشتي د جادو لپاره راغلي یا د جادو کو در لپاره نه راغلي یا د سره فرشتي صحیح څه کنه هغه بیا راشي ان شاء الله تعالی بل اعتراض بدوی داو کی مونږ تا ځکنه منو تا ځکنه منو چې یاره تا خو مونږ سره دښمنی شروع کړې ده بل بدی اعتراض کی مونږ تا ځکه نه منو دا ټول پر رسالت دی ښا مونږ تا ځکه نه منو تنم یو خبرو کې سبا ته وایغه ختمه شو پوه شو کنه نو په آیت نمبر 106 کې بداغي جواب ورکي ما ننسخ من آیت نو ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الکه دا نسخ ناسخ منسوخ خو برازي او دا خو مونږ په دې سره مطلب دا دی چې دغه کو بهترین رالی دا د وخت تقاضو مطابق مونږ بدلو را بدلو نو بیا به دوی څه وکړي بل اعتراض به وکړي وایي چې ښه دا و سو شو دا شبهات پنځه شو کنه په دې پنځو شبهات چې وشي بیا به شپږمه شبهه بیا به اخوا وشي ښه په آیت نمبر 114 کې نه آیت نمبر 116 کې وکړي 116 116 او 116 کې به وکړي دوی به وای مونږ تا ځکه نه منو رسول چې ته د الله تعالی ولد نه مني عیسی علی السلام او عزیر علی السلام د الله زوی نو عیسی علی السلام د الله زوی نو نو وقالو اتخذ الله ولدا سبحانه دا پیکړه ولته نقل کی نه نو دا الله ولد چرته دلایل به پیش کی چې دا غلطه خبره ده دا الله ولد نشي کېدی نو دوی په بل پیره کې وای چې مونږ ته دا ترغی نه منو تر څو چې دا ستا په شان ته الله تاسو سره خبرې کوي نبوت درکې دا سره مونږ تم راکی نو په آیت نمبر 118 کې او په غیره د کې وقال الذين لا يعلمون ويا کسان چې نه پوهیږي لولا يكلمنا الله ولې خبرې نه کوي مونږ سره الله او تاتینا آیا یا د مونږ ته معجزه راشي الله وې دې ته وګوره خوښ وي خریته ګوره پسارا شپې ته ګوره هغه څه نو دا پیرا دي کې ښا دا غي نه پس پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تصور کی تسلی به ورکو چې تسلی ورکې نو دا باب بلال شي او تر 100 دغه پوری آیت نمبر 123 پوری به دا باب څه دا به اوچلیږي او په دې کې بر دوی و شبهات و اعتراضات چې کوم دیغه د پټ کنه مې کې د جمله مجموع راضي هغه مې را خلاصه کړم صحیح شو بیا به د هغې نه پس ورته وایي عربو ته بیا دعوت ورکوي چې راشئ رسالت ومنئ تاسو ابراهیم علیه السلام نه منئ عرب ابراهیم علیه السلام منئ دا د ابراهیم علیه السلام په دغه دی بچی دی په اسم د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې نبی صلی الله علیه وسلم د کنه دی یو دویمه خبره دا ده چې ابراهیمی د ابراهيم عليه السلام دعا مکی ته وکنه وی ربنا وبعث فيهم آیت نمبر دغه کې راځي 129 کې براشي 129 کې ها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ابراهيم عليه السلام دعا مکی والا تکړه چې الله پیغمبر ورته راولېګا هغه پیغمبر نور څوک ته خدغه دراغه کنه چې دوی د جنس نوی تعلیم د کتاب تزکیه کوي خدای کوي کنه نو تاسو ولې نه مانی نو دوی پکې منځ کې بیا یو اعتراض وکړي نه مونږ ځکه نو ټیک ته ابراهیم علی السلام به وو خو زمونږ نیکه خو یهود وای کنه یعقوب علی السلام سو کو یعقوب علی السلام زمونږ پلار دی یعقوب علی السلام مونږ ته دا ویلو چې مطلب دا دی تاسو به په دې يهودیت باندې چلےږئ الله وتعالى یجب خبره کوي په آیت نمبر 133 کې دا داغي جواب ورکړي ام کنتم شهدا آیا وی تاسو حاضر اذ حضر یعقوب الموت کله چې رال یعقوب علی السلام ته علامات تمرګ ځن کدن وتراغه اذ قال لبنیه چې بچوته وی وی ما تعبدون من بعد د چا عبادت په کوئی زمانہ پس قال وغی ورته وی نعبد الهک استاد خدای عبادت پکو و اله ابائک د خدای د خدای د پلاران استاد ابراهیم علی السلام نه اسماعیل علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے الہ واحدا اغا الہ یو دے ونحن له مسلمون او من باغی اللہ تعالی تتابدار یو دین اسلام معبود الہ واحد یہودیت کلا پدی طرف دے یہودیت خدان تر نومی بدل دے یہودیت تے او دا رنگ الہ چکم دے آلیہ پکی سری عزیر علیہ السلام تے پکی دانتا خدای وائی نورم پکی عقیدی دانتا دی نو په دې طرز باندې بیا د دینه پس په دوی ته زواجر ورکی نو دا باب به ختم شي په آیت نمبر 141 باندې په آیت نمبر 141 باندې به دا باب ختم شي خورونو چې دا باب ختم شو دا د دې سي دویم باب نو دریم باب به شروع شي د سيقول السفهاء سپاره نه به شروع شي نو په دریم باب کې بسې د دوی د هغه اتمی شوبه جواب مونږ تا ځکه نه منو مونږ تا ځکه نه منو چې ته د پیغمبرانو د قبلې نه خلافي د پیغمبرانو د پیغمبرانو قبله وې کما وای هغه خو دغه وکنه کعبه دا دغه بیت المقدس او تر ازي ته کعبه طرف ته مونږ کې نو هغه به ته مختلف علتونو ذکر کول سره پنځو علتونو سره به خبر رد کی چې دروغ موای پوه شو کنه ستاسو په کتابونو کې مدار غلی چې محمد رسول الله به مونږ چاته کوي کعبه ته کوي او دا د انبیاء علیهم السلام صحیح قبله سوا هغه کعبه وا ټول انبیاء او کعبه طرف ته مونږ کړل دا شوبه به د پکې نو بل شوبه به دوی په 158 نمبر آیات کې کی 158 یو سره 50 کې مونږ تا ذکر رسول الله مولای نه هم شوبه ده شوبه ده نه هم شوبه ده دا چې دوی بدای اعتراض کې مونږ تا ذکر نه منو چې ستا دین کې شرک دی څنګه شرک ته ته صفا او مروه په مینس کې منډه نه وي صفا او مروه چې وا په صفا باندې حساب پرته وا په مروه باندې نایلا دا خو دو خدایان او دو بوتانو د اغي د پاره د خلکو به منډه والي نستا په دین کې دا شرک ته مونږ ته ځکه نه منو يهود وایي الله جواب ورکړي وکا مقلو صفا او مروه چې دی دا د منډه په کې دا حساب او نایلی د وجنه نه دی دا منډه پکې د هاجر رضی الله تعالی عنها سنت ته او د الله د دین شعائر دي پرې دې دا خبره غلطه ده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت تر دې پورې نه شوبات رد شي کنه نو چې اعتراضات ختم شي خبره مسله ثابت شي کنه نو ثابت شي چې محمد رسول الله څه شي نو آلته اولې سکه لا اله الا الله چیان مې نمبر آیات پوری نو تر دې پوری چې را رسیږي نشیب محمد رسول الله څه شي محمد اوس چې محمد رسول الله شوا نو اوس دا خبره څوک پټي دا دعوت صحیح نه بیانوي نو هغه ته وای ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات کم خلق چې دا خبره پټای والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هغه ته تخويفات شروع کی دنیوي اول بیا رست اخروی چې والک پتا سو د لعنت تاسو دا خبره دا داوا دا مثلا پټه کړی دا يهود علما دا نه بیانول کنه نو هغه ته دغه ورته نو دا بلار شي باب به ختم شي په آیت نمبر 162 باندې آیت نمبر 162 باندې به باب ختم شي خیال مو دی چې 162 باندې باب ختم شي نو د 163 نبو الہکم الہ واحد دعوه به بیا را تکرار کی او بیا به کوم دنو سلورم باب شروع شي په دې باب کې به مقصود څه وي اول به دعوه وي بیا پسې لس دلایل وي دا غینه ورستو به بیا په شرک په تحلیل او تحریم باندې رد کړي چې په حلال او حرام او کې والا کده الله سره بل څوک مشرک وي او په دې مینس کې به ورته د معبودان او د عابدان ترمنځ چې په قیامت کې کوم جګړې هغه به ورته ذکر کی ښا اب ورته ذکر کی نو چې کله دا ذکر کی کنه چې حلال هغه دي چې الله حلال کړی دي یا ایها الناس 168 کی یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین خیال مو ده کنه چې دا ورته وای دا رنګ انما حرم علیکم المیتتا آیت نمبر 173 پاګه کې وته چې حرام غلي چې الله حرام کړی دي مردار حرام کړی دا وینه حرام کړی دا وخد خنزیر او منظوره د غیر الله حرام کړی دا چې دا ورته ذکر کی چې حلال او حرام د چا د الله اوس دا مسله چې څوک پټای دا نو دوی ته بیا دم کی ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم دا به ذکر کی نو دا تر دغه 176 آیات پورې به دي تصور کی دم کی باور کی تخویف باور کی وا کم وخت تاسو دا مسله پټوي دا م پټوي سلور بابونه د دې حصے هغه ختم شو په دې سکه سو اثبات د دې چې محمد رسول الله صحیح شو په دلایلو سرا نقلی او سرا ذکر الله ابراهیم ربه او دغه شانتی په نه اعتراضات د فقول سرا تاسو پوه شئ کنه او ور سره د شرک تحلیل او تحریم را دی درې مې سبب شروع شي لیسل برنا چې لیس البر نه درې مې څه شروع شي نو دای سبا ما تاسو ته وخت ویلو تر 253 درې مې سي پاره دا غلا پورې دای څه چلیږي اوس لکه بس هغه تاسو یو پیر کتلې دي اوس دا بابونه ګورئ نو باب اول په دې کې تر آیت نمبر 195 پوری یو سل 95 نمبر آیات پوری بسې دې کې بدا لومبه باب په دې باب کې بسې 195 په دې باب کې بسې په دې باب کې به خلاصه خبره دا یې واوري ښا خلاصه خبره په کې دای چې اول بتا تا دا بنیادی نقطه خو دې قتال څه شه دې قتال وقاتلهم حتى لا تكون فتنه 193 کې دا راځي خو لیکن داغین مخ کې مخ تا ته وای چې او ځانم لکسم کا مجاهد دا څه کوان کوي ليس البران تولوا وجوهكم نو لس امور برته او خي پاغي آیاتونو کې دوه تونو کې صحیح شو چې په هغه باندې ستا د ذات اصلاح کی نو بیا بل تسلور امور شروع کی چې په هغه باندې د نظام او د ملک اصلاح کیږي یو قصاص ته یا ایه الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل نفسونه محفوظ کړي د خلکو ذات او شخصیت محفوظ کړي کې قصاص دغه کړي چې خلک محفوظ شي نو دویم بس کارو کی دویم نمبر د مالونو حفاظت ته نو هغه برته ذکر کی په 180 کی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف د مال منصفانه تقسیم کوي خوشوي هغه ته به اشاره وکي دریم نمبر فحشا او بیحیائی په معاشره کې کنټرول کوي یا ایها الذین آمنو ها کتب علیکم الصیام 183 کې برته وایي صحیح شو کنه نو دویم باب به تر 195 نمبر آیات پورې ختم شي صحیح شو چې کله وایي به تفصیلا ان شاء الله بیا به 195 میں 196 نمبر آیات نواتم الحج والعمره لله د دې ځنه به 200 او تر 214 نمبر آیات پورې به دا دویم باب دی سي دی سي به دا دویم باب دی په دې کې به تسوي په دې کې به د حج بعد مسائل ورته ذکر کړي د حج مسائل به ذکر کی د پاره د وحدت او د اتفاق د مسلمانانو چې کله دغه ذکر کی او ورپسې د حاجیانو قسمونه به ذکر کی سلور قسم حاجیان صاحبان دي نو دا غي نه پس په بیا راشي او بیا به په آیت نمبر دغه مجاهد سره دی لکه فدای دی صحیح شو یا ایه الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه صحیح شو دې کې دا ترغیب ال قتال دی دغه رنگ ورپسې براشي د تزيد فی الدنیا د ترغیب ال قتال لپاره زین للذین کفروا الحیات الدنیا الحیات الدنیا ويسخرون من الذين آمنوا الک دنیا کې غار کې جهاد د نه پاتې دی راشه وی جهاد وکړه حتا یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله دا سه حالت ته برسیږي ښا چې بیا به دا شان فوت چې یا الله دا مدد بکله راځي دا پاکستان بکله ماتيږي الا ان نصر الله قریب خیشوا التبرک دا وایي دا غینه پس بیا دریم باب شروع شي دا به تر آیت نمبر 242 پورې چلیږي ها تر آیت نمبر 242 پورې به دا باب چلیږي چې آیت 242 ته ختم شي هغه پوری بای خدا رتا ټول تفصیلا نه ذکر کوم دې کې به اتلس قوانین ذکر کیږي د کورنۍ سره متعلق د څه سره متعلق د کورنۍ سره کور په څنګه جوړې د کور حالاتم برابر کا نو کور کې نکاح څنګه کې صحیح شو کنه کور کې به وخت څنګه تیرې خرچه به څنګه کې یتیم د سره کور کې پروت ته داغه بس چل کې په کور کې چی مساله چې کوم دنو د حیض رالا بیا بس چل کې صحیح شو کنه ومولیدو کنه 242 مو پیدا کړو 214 نه تر 242 پورې د 242 تر 243 نه بیا والا سلورم باب شروع شو سلورم باب شروع شو 253 نو پاره کې اول ترغیب ال قتال دی ولکه د مرګ مډاری غفله قران ته وګوره الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا هغه خلق د مرګ ډار شنو جنگ نکاو الله مرکل ثم احياهم نو چې دا د مرګ مډاری کنه د بیا فورن وای وقاتلوا في سبيل الله نو جنگ کا وخا جنگ کا صحیح شو دا بل بل بل نفس مال شو ابن نفس جهاد شو نو من ذل الذي يقرض الله قرضا حسنا بالمال جهاد کوا قرض ورک الله ته صحیح شو نو بیا راته وای ښا چې اوس جهاد کې نو جهاد له خو امیر ته هم پکاري کنه نو امیر به مقرر دا امیر بس صفاتی امیر به پکاري ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله صحیح شو د امیر بس صفات وی رست راشه ها په آیت نمبر 247 کې وګوره ان الله استفاه علیکم وزاده بسطه فی العلم والجسم خیال مو ده کنه دا صفات به په شرعي طریقه سره به انتخابي علم به جسم کې به مضبوطی بهادر به تکړه به بزدل بني خجی خد امیر د حق امیر څخه علامه الله پاک څخه خوشالي راولي نو دا کله کله راځي ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت التل تعلق سے امارت باندې تابوت راغې صحیح شو خ امیر سے بکله کله ملګری امتحان کوي ګوري به جوړېګا سم ساړې پکې سوق دی واسي کو سړډ پکې کمی و دی دا پکې معلومه نو فلما فصل طالوت بالجنود اغم امتحان کړو 249 کې ورته وای قال ان الله مبتليكم بنهر او به په باندې کړی وی ها وګورا طالوت سے ملګری قتل کا پتا ہے نسوار بن کل کې سهال بی بیا پوښوي نو دانی چې بیا په نسوار باندې جهاد پرې خي دا بزان تین کې خو بک باندې جن دا خلا ډیره خبره ده خا حوصله د جهاد به څنګه حوصله به داسې ساتي کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين صحیح وکنا ادا جهادون او دا دا دا, دا جهادون له سره پاره دي فائدہ به سي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض وک جهاد نه نو فساد راځي پس مه کې د کفر قانون غالب کیږي صحیح دا برته ذکر کینو آیت نمبر 253 باندې به دا ختم شي چې ختم شو نو د 254 نه بسلورم نو دا سلور بابا څه شی او دا درې مې سوا سه مې سوا درې مې سا په درې مې سا کې قتال فی سبیل الله او اول کې ځان سماول بیا نظام سماول او نظام د سره وو کنه الله سنت بلی حالت کې صحیح شو دریم نمبر کور سماول صحیح شو هغه وشو بیا امیر او د امیر صفات او د جهاد ترتیب او ترغیب او هغه بیا هغه پکې منځ کې وشو صحیح شو دا سلورم ایسه چې برا درې مېسه چې برابر شو په 253 باندې نو د 254 نه سلورم ایسه شروع شو نو چې سلورم ایسه شروع شو نو هغه مسله د انفاق ده کنه د څه شي ده د انفاق ده یا ایها الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون ته پوه شوي کنه دا انفاق شروع چې انفاق شروع شو ځته وای وو انفاق مسلې خو ذکر کې خو یو خبره تانه وګوره هغه بنیادی مسله کې دې شي یې رہی نو راشه هغه بیا رایا ده الله لا اله الا هو اور توحید مسله دې نه یې رنه شي ګوره هغه یاد کړه هغه د یاد کړه لس صفات په ذکر شو خلق پاغي مسله کې دوه قسم لري دوه ډلې دي څو ډلې دي دوه ډلې الها نو دا غیر په لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی یو هدایت ته یو گمراهی ده دا دوه ډلې دي نو دا دوه ډلې چې دی په دې میاں کې ورته ډلې صفات وای نو بیا آیت نمبر 200 58 نه تاسو شروع کی علم تر الی الذی حاج ابراهیم کار مده کنه درې مثالونه ذکر کړي باب باب دغه 253 54 شورس نه شروع لا دغه نه 54 نه شروع کنه خو چلیږي به تر هغه دغه پوری آیات نمبر 260 پوری به چلیږي 260 پیدا مو کړو 260 پورې چلیږي نو په دې منځ کې تاسو آیت نمبر 258 وکړو الم تر ال الذی حاج ابراهیم خلق دو قسم شو یو اصحاب الرشد شو یو اصحاب الغی شو اصحاب الغی گمراه خلق اصحاب الرشد هدایت والا خلق اول د گمراه خلق مثال درکې گمراه خلق څوک مثال اعلان تر ال الذی حاج ابراهیم یو سړی اوخه یو سړی ال الذی سنومې ده نومې نه دراغله خو نمرود یا نمرود کنه پوه شو هغه سړی چې کوم دنو هغه د ابراهیم هغه د اصحاب الغین او گمراه سړی وکا د الله په بارک ابراهیم علی السلام سره څه کړو باس کړو فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین دو مثالونه د اصحاب الرشد برته ذکر کی یو سړی اصحاب الرشد کې څوک او کل الذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها الک کور دغه خار ران شوی او وزیر علی السلام یې الله دا به څنګه جوړي الله ورته وخول ها چې وی خول نو آیت نمبر 259 باندې ختم شي فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير عقیده سوا یې متصرف بل څوک نه منم یو الله یو الله قادر صحیح شو نو وإذ قال ابراهيم نا د اصحاب الرشد دویم مثال شروع کی ابراهيم عليه السلام هم داسې سوال کړو هغه ورته الله تعالی خولیو ته په 260 باندې هغه ختم شو دا باب چې ختم چې تاته توحید را تازه کو د خلکو هغه فرق له تو خولو نبي د انفاق مسلې ته به اوس راځي نو دریم باب با د دغه ځای نه شروع شي تر 244 نمبر یا ادا دغه 274 ها دوم بابا د 274 نمبر پورې بلا دویم باب لاړ شي نو په دویم باب کې بتا تا د انفاق فی سبیل الله سلور مثالونه ذکر کی سو مثالونه سلور مثالونه دغه 200 اول تاسو 260 وګورئ 260 چې خپل ځای د نه یې نشي نو دا 260 نه تاسو سم 274 تر در سومه نو سلور مثالونه په درکې مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه دا یو مثال دارنګي بل مثال به درل درکې ها پدې ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله صحیح شو الته 200 دغه کې بیا راځي 268 65 ته 65 مرضات الله دارت بیا صدر کی دارت په دی باندې بیا دویم مثال در کی به هر حال بیا به داسې سلور مثالونه به درکې سلور مثالونه به درکې د انفاق فی سبیل الله د پاره صحیح شو دا ما څنګه چلو نه مانا 274 نمبر آیات پورې کنه صحیح شو نو پای کې مثل الذين ينفقون الذين ينفقون اموالهم في سبيل مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ول کې شته کنه یار صحیح شو 261 کې شته کنه بیا چې کوم دی ورپسې په 265 کې مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله دا بل شته دی ښا پوه شو کنه دا دو مثالونه چې کوم دی هغه به تاسو سکی هغه به تاسو ذکر کی په دې مینس کې به تاسو چې کوم دی نو د انفاق متعلق خدا په څلور مثالونه ټول ذکر کیږي بهر حال خدا انفاق متعلق با تاسو په دې کې چې کوم دی څلور مثالونه ذکر کی پنځه په چې کوم دی هغه به درته د قبولیت شرایط ذکر کی پوښ کنا پنځه ورته موانع ذکر کی او شپږ امور متعلق د انفاق سره دا به ذکر کی او باب به ختم شي په 274 نمبر آیات باندې شپږ متعلقات صحیح شو دا برته ذکر کی نو دا اغینه پس الذين ياكلون الربا دریم باب شروع چې دریم باب شروع شن تر 283 نمبر آیات پورې با په دې دریم باب کې تاسو وی انفاق خو کې خو ګټلې د کم ځای نه ده سود خو باندې خو شو کنه نو په سود او ربا او پر ربوي معاملات باندې بسکې ردونه برته شروع کی ها ردونه برته شروع کی اول به مشرکان باندې رد کی بیا مؤمنانو ته اعمال صالحه او ته ترغیب ورکی بیا به مؤمنانو ته وای چې ولکه تاسو ګره سودونو کې چرته اخته نه شي تاسو ځان د سنو ساتي د سود نو ساتي بیا چې څوک نه منی کیږي نو په 279 کې به ته بیا دنکی ورکی فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 279 200 او نهاویا صحیح شو پاره کې دنکی ورکی دا مره ته نوې دوستو تر یستی مې ته وخت ویلو کنه یار او کنه په منځ کې دا دغه مکو یار مانم ټول ترتیب بیا خطا شي ښا بیا به اخیره کې چاته نو معلوم دی به ته به خیر ښا خپنه شو خدا دا برته ذکر کی بیا برته د آیت نمبر 282 نس ذکر کی یا ایه الذین آمنو اذا تداینتم بدین ولکه انفاق خو کې خو معاملات کې صفا کا معاملات معاملات بسنګ کې آیت المداینه وته وي چې ته اغستل او خرڅول کې نو داغي چل زدکا نو په دوو آیاتونو کې بدا اغي بیان ذکر شي په 283 باندې به ختم شي صحیح شو چې ختم شو نو په 284 نه با د صورت تر اخره پورې خلاصه د سلور واړو مزامین ورته ترتیب راوړي لله ما فی السماوات و ما فی الارض توحید دی یاد دی فان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله دا دی یاد راش رسالت آمن الرسول بما انزل الیه صحیح شو من ربه والمؤمنون خ انفاق او قتال اوس وتړه مخه پکوي په اوله حصہ کې تر 96 نمبر آیات پورې توحید په دویمه حصہ کې تر 176 آیات پورې رسالت اثبات د رسالت په دریمه حصہ کې تر 253 پورې څه شی قتال فی سبیل الله جهاد او سلورمه حصہ کې څه شی شو سلورمه حصہ کې انفاق فی سبیل الله دا الله په لار کې خرج کوي دا سلوری سی به سورته بقره وی دای په یو طرز خلاصه شو ها که په بل طرز وای نو بیا بیرته وی مزما خیال ته ټیم نا وخت کنه بیا بیرته